الناس مکه او موي خلقو ته اشیاء او شیزونه داغو بل به ورکول بس پکې دړې به ورکول ځان له بچی ته غستل درنه دړې ولا تعثوا في الارض مفسدين او مکه کې پس مکه کې فساد کوونکې دی وجه نبی له سره سلام کې غلای کوم شیخ لپاره کې یو تول نه کافي دو تول به کوي څه مطلب تاغي سیو او لس منم نو اوس چې په ما یې خرڅې نو زه بیا ځان له تلم ستا تول ته بار نشته چا ما غي سیل منه دي بقیت الله باقی بقیت الله خیر لکم پیدې د الله طرفه دا خیر لکم غره دي تاسو لپاره ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان و ما علیکم نیم پتا سبحان حفیظ نگابان قال ویل یا شعیب ای شعیب صلاتک تامرک دین ستا حکم کوي تا ته ان نترک چې فرید موږ ما یعبدو آباؤنا هغه چې بندگی کوله زموږ مشرانو او ان نفعل یا موږ نکو او نه ان نفعل یا موږ کو په مالنا په خپل مالونو کې معنا شاوغه چې زموږ خوخی دا بنکو که چې موږ خپل مال نه موږ به خپل مرزه نه کوو تا ته دا ستاد دین حکم کوي یا صلاتو کا یا مون ستا حکم کوي تا ته چې پرې دې مونږه ان ترکه چې پرې دې مونږ ما یعبدو اباونا هغه چې بندگی کوله زموږ پلارانو او ان نفعلا یا مونږ پریدو هغه چې مونږ کولو کول فی اموالنا په خپل مانونو کې ما نشاو عاجز مو خوغي دا ان نترکنا لاندې دی او ان نفعل یا مونږ نکو په اموالنا په خپل مالونو کې ما نشا او هغه چې زمونږه خوخه ده ان ان انك لا انت الحليم ته ډیر صبر کوونکې رشي ډیر خیرخه دای مزاقي ویلې ټوغه ته ډیرو خیر سړی ښه او ډیر صبر کوونکې مونږ ته دې خبرې کې قال يا قوم ویلی شعیب علیہ السلام زما قومه ارایتم اې دا سوچ کړی ان كنت على بینه یقینا يم زه په صاحب دلیل مې ربي ته در خپل رمنا ورزقني من اور کړه ما د خپل طرف نه رزق نه حسن رزق استا وما اريد او زه ګوره کمې ته زیاتې نه کوم وما اريد زه اراده نه کوم ان اخالفکم چې خلافکم تاسو الا ما اغستانهاکم عنه چې منکم تاسو لداغینه د سینې چې په خپل دغه کومه په مولا په خپل عملی وی بل د مسلې کې په عملی کې یا دا نه چې تاسو ته مې ځان لا دغه ناپتور کې کمې کوم ان اریدو زیراده نه لرم الا الاسلام مگر تاسو د خیر خوای مستطعت سمره چې زما طاقت کیږي او ما توفیقي انا د توفیق زما الا بالله مگر په الله باندې علی توکل ته بده الله ما ځان سپارل دی ویلي او نیو دی الله ته زما پسیدا ويا قوم يا زما قوم لا يجرمنكم مجبور دي نه کی تاسو له شقاقي خلاف زما ايوسي بكم لا يجرمنكم مجبور دي نه کی تاسو له شقاقي دشمنی او خلاف زما يوسي بكم وبرزي تاسو ته مثل ما اصاب قوم نوح پشان دا اجر سره قوم دنو عليه السلام ته قوم دهود عليه السلام قوم د صالح عليه السلام ته او نه د قوم د لوط منکم تاسو نه په بعید لري هني دې نه لکه تاسو زما خلاف مقصودی دومره حتی ورسېږي چې لکه الله نه انکار کوي دار څخه انکار وکړي نو سبب به د عذاب جوړ شي کنه واستغفروا ربکم بخنه وړي رب الناس ثم توبوا الیه بیا راوګرځي دی الله تعالی نه ربي رحیم یقینا زبا رب زما رحم کون کې ودود مینه کون کې دی قالوا دی ویلیا شعیب شعیب علی السلام ما نفخ کثیرا نه پیګم په ډیرو خبرو مما تقول هغه چې ته ډیر ګوي ډېرې خړتې دي زګړې دي ډېرې خبرې کې نو په ډېرو قصو غوړې نه پیګو ښا و و ان لنا کای قرنین مون تعالی رضای پن پینا په خپل منځ کې ځای پن کمزورې ډېرې خبرې ونه کوي وره ته دومره سړی نه دا اوسم دا ویانه ولولا رحتک کنه دا ډلستا دا قوم ستا قبیله ستا رجمنا کنه مونږ به ته بیزت کړې وې یا په کانو وشتلې وې ته مونږ وما انت علينا بعزيز او نه ته مونږ ته ګران قال ویلی شعیب علیہ السلام یا قوم زما قومي اے زما قوم ارهتی اي قبيله زما اعز ډیر عزت من علیکم تاسو ته من الله اذا الله نه الله خیر نه کوي قوم ساتي واتخذتموني ولا تاسو الله وراءكم رسل ځان تاسو نه زهریا شا وراءكم زهریا رسل شاګانو تاسو نه انا الله هم شاته گذرولې قوم ته یې لستازو نظر دی دا کنه یاره نو ما به څه کتلی یو کوته د پلان کې ځوی نه وي هلاکه د پلان کې ته الله ته وګوره کنه دا الله بنده دی کنه ان ربي بما تعملون بحيد یقینا رب زما تاسو په عملونو دی هاته کون کې و یا قوم اعملوا على مكانتكم اي قوم زما عمل کوي په خپل طریقه باندې ان عامل زوم عمل کون کې ما تاسو کار سره مخالفت زما کار سره بیان سوف تعلمون زر د چې په وشي تاسو مې یاتي هغه څوک چې راشي هغه د عذاب نه عذاب یخزي رسوا به کې غلره ومن وکاذب نه هغه څوک چې دروژن ورتقیبو انتظار کوي نه معکم رقیب زیم تاسو سره انتظار کوونکی نه ولما جاء امرنا نجینا کله جراغ زموږ عذاب نجینا شعیب نو خلاص کوم شعیب علی السلام او اخر چې مان راړو یو سب رحمت مننا په خپل مهرباني باندې وغذت الذين ظلموا السيئات ونول